الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى مدين أجمعين وبعد تیر درس کې د کمونستان تر کودتا پورې رسیدلی وو چې دوی په افغانستان کې کودتا وکوله د داود خان پر رژیم باندې او د کودتا نه وروسته په افغانستان کې یو نوی رژیم یو نوی حکومت اعلان کړ چې دوی بیا هغه ته د ثور د انقلاب نوم ورکړ ځکه دا پیښه دوی د کودتا دوی په وم د ثور باندې کړې و د 1450 کال د ثور د میاشتې په وم تاریخ باندې کودتا کړې و نو بیا دوی د خپل نوي رژیم ته د ثور انقلاب وایي دغو ثوریانو چې کله د حکومت واګې ترلاسه کړ نو بیا یې د اصلاحاتو په نامه باندې یو سلسله اقدامات شروع کړل او فرمانونه صادرول شروع کړل چې هغه د دې سبب شو چې خلک په دوی سره راپورته شي د دې د مقابله لپاره د ولس راپورته شي تفصيلات خو ډیر دي یو د هغه اصلاحاتو د جملې نه د دوی داو چې د خلکو په شرعي او شخصي ژوند کې د مداخله شروع کړې مثلا د خزو لپاره فقط 300 افغانۍ مہر وټاک هغه د کمونیزم ازادۍ خو دلته اعلان کړي او بیا دې په خاطر باندې چې د خلکو په شرعي ژوند کې هم مداخله کړي او کرا کرارې د شریعت احکام او د شریعت اصول د خلکو له ژوند نه وستلي په مختلفو بهانو په مختلفو نمونه په شرعي ژوند کې هم مداخله شروع کړه یوازې 300 روپۍ مہر وټاکه که چا به درې سوه روپۍ نه زیات په لور باندې خور باندې مهر اخیستی و هغه به د قانون مطابق مجرم و مجرم به ګڼل کېده همدا رقم ته بل فرمان صادر ک چې د خلکو ځمکې ته نه مصادره کړي چې چا به د دیر جریبه نه زیاته ځمکه درلودله دا ټول ځمکه به حکومت ته نه واخیسته دی یو چا بس سل جریبه 200 جریبه 500 جریبه هر څو نظم کوي چې حساب خو دوی ته معلوم والته په مالیه کې چې د څو نظم کې مالیه ور کوي ملکیت څونه ثابت دی ورسره بیا به کنفرانسونه یا داسې مارشونه غونډه شي به جوړ کړل ته به ورغله بیا به هغه خان به یا ملک به یا دولتمن سره یار څو بچو هغه بل تر اوسه ذلیل غوندې به کېنولی و بیا به یې ګډاګانې وکولې رقصونه به یې وکول نجونې به یې وګډولې سړي به یې وګډول سپینګیري به یې وګډول هورا هورا نارې به یې ووهلې د مکتبونو هلکان به یې مکتب نه راوویستل د درې څلورو مکتبونو هلکان به یې یوځای کړل سره بیرغونه به یې په لاس کې ورکړي وو سرې جامې به یې ورغوستې وې ورته او هلته به ورغله بیا به یې دغه سړي مځکه تېنه سرکاري کړه او هغه به بیا دغه په دیقانانو باندې دغه په مزدورانو باندې ور تقسیم کړه د یو چا شخصي ځمکه د یو چا شخصي ملکیت خو په دې طریقه بل چا ته څوک نه ورکي د اسلام خپل عادل نظام دی که په اسلام کې د یو چا ډېر ځمکه هم وي خو اسلام د اجازه نه ورکوي ورته چې څوک دې په زور ته نه واخلي البته په دغه ډېر ځمکه کې ډیر حق به اسلام ټاکلی دی چې هغه به مسکینانو ته ورکوي وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم د دوی په مالونو کې معلوم حق دی سوالګر او د محروم او د نادار خلکو لپاره الله د مالدار خلکو په مال کې حق ټاکلی ا د عشر حق ده د زکات حق ده نور صدقات دي سرسایه ده مختلف قسم نور ابواب دي د صدقې او د خیر د رسولو مسکینانو ته خو دوی په هغه طریقه باندې نه ځکه دوی الٰه نه مانه دین نه مانه شریعت نه مانه دوی د کمونیزم مطابق چې د پرولتاریا یا کارګری طبقه خلک یا د ټیټه طبقه خلک دا په دې مشرانو او د لوړې طبقه خلکو یا متنفذو طبقه خلکو سره وپاروي دا به ورکړه ځمکه به واخسته او به دوه دوه جریبه د مزدورانو د قانونو په دوه باندې ورويشله هغه به چې ورويشله نو خان صاحب به کلم ځکه ور پرېښوده خپل په دریز مکه هغه نو مفته په مفته او شاته ورکی په دې طریقه باندې د ټولنې د ټیټه طبقه د خلکو د مزدورانو د قنانو کاریګرو د د خلکو او د مزکو د اصلي مالکانو ترمنځ کشمکشونه او جنجالونه او وژنې او قتلونه وهل او ډبول دا شروع شو متنفس خلک مالدار خلک د زمکو اصلي خوندان خلک هغه د خپل د قنانو مزدورانو او نوکرانو په لاس باندې ذلیل شول بل اخر هغه د وطن پرې خودلو ته اړ شو چا وطنونه پرې خو چا هجرت وکاو پاکستان ته لاړل څوک یو خو بل خو ته ایران ته لاړل څوک سعودي ته لاړل حتی ځین اروپا ته لاړل د ټیټه طبقه خلک پاتې شو د ټیټه طبقه خلکو به د ازمکه سمبالولای نشوي د ازمکو لپاره کار او خدمت نشو کولای ازمکه بنجر شوي جنگونه شو په جنگونو کې بیا افغانستان شاړ شو حکومت کمزورې شو ولسونه راپورته شو او حکومت بیا د ولسونو د پاتونونو د زپلو لپاره د زور نه کار واخیسته زه یوازې یو څو نمونې تاسو ته وایم په د کابل په ښار کې خلک راپورته شول یوازې د الله اکبر ناره وهلې دا چې موږ ازادي غواړو موږ روسان نه غواړو موږ کمونیزم نه غواړو موږ خدای نه عمل غواړو دوی راپورته شول دغه کمونستان او په یو ورځ د کابل په ښار کې پنځه زره انسانان ووژل د کابل په جادو کې په یو ورځ باندې پنځه زره مړي پراته ول په هرات کې مسلمانان راپورته شول قیام وکاو چې موږ اسلام غواړو ازادي غواړو کمونیزم نه غواړو دغه ډول ظلم چې تاسو روان کړی دی دغه ډول عقاید چې تاسو په خلکو تپي دغه ډول نظام هم چې جوړ کړی دی دا د ولس د مزاج سره د اسلامي مزاج سره برابر نه ده موږ اسلام غواړو خبرې ستا کمونستانو څه وکول کمونستانو تیاری ټانګونه فوزونه د پس راوويستل او په دوه درې ورځې غالبا په دوه ورځو کې څلیرشت زره انسانان ووژل د هرات په ښار کې او د هرات په ولایت کې داسې هم پیښ شول چې ژوندي انسانان په تیارو کې جی کړل او بل فضا نه بیرته ځمکې ته راوغورځول په دې طریقه یې ووژل څلېرشت زره انسانان په یو یا دوه ورځو کې ووژل په کونړ کې یو ځای دی د کونړ د اسد آباد د ښار نه چې شمال طرف ته ورتېریږي پل راځي د دې پل اخرې څنډې ته اخواته شورواوړي شمال طرف ته د کراله کلی راځي د کراله کلی ته چلا نه رسیدلی چپ لاسته اوس هغه ځای باندې دکانونه مارکیټونه جوړ شوي چې فروشیان دي چپ لاس دلته کند غوندې پټي دي په دې کې یو دوه کلاګانې تاودې د لوی لوی اوږدو اوږدو قبرونو نه یو قبر شپږ شپږ دېرش متره اوږد دی او یو قبر دوه پنځوس متره اوږد دی زه ورغلی هلته د کونړ والي مجاهدین راغلي وو د دې حکومت سره څه ډزې مزې وکولې او بیا بیرته تلل نو هغه د تګ لارې رڼا شو ور باندې په دې کلي کې پناه واخیسته ننوتل د کونړ والي خلک راټول کړ د کراله د کلی خلک عسکر ته دا راټول کړي چې تاسو ته والي صاحب خبره کوي ما ته د امدې کلی یو سړی عیني شاهد د دې صحنه و هغه په دې خبرونو باندې را سره ګرځیده او بیا ویلې راته چې زه هغه مخامخ ونه لاندې د خزو په منځ کې پټ ناست ومه پټ شوی ومه د دوی نه او ما دا هرڅه په خپل سترګو باندې ولیدل دا خلک چې راټول کړل د سړک نه چپ لاس ته د سین خواته ژور پټای دی په دې کې خلک راټول کړل او بیا چې راټول شو مطمئن شو چې نور څوک نه دی پاتې بیا پوځیان راغلل پولیس خلک راغلل مسله خلک په دې ټولو باندې ناتاره ډزې شروع کړې وی وژل وی وژل وی وژل یولس سوه او درې اویا کسانې په دا یوه لحظه کې ووژل ټول د مړي پراته و داسې یولس سوه او درې اویا کسان په دا یوه صحنه کې ټول ووژل د لغمان د ولایت د الیشنګ د ولسوالۍ د نجیلو د کلا په سیمه کې د کتابونو کې د حقایق ټول لیکل شوی الته کمونستانو خلک راټول کړل بیا په ماشينونو باندې کندې ورته وېستلې په شپه کې ژوندۍ د کندو ته ورواچول او بلډوزرونو باندې خاورې په ورواړولې تاسو د استاد محمد زمان مزمل یو کتاب دی په نامه دی اسباب الاحتلال وابعاد المقاومه في افغانستان د افغانستان د اشغالېدلو سببونه او د مقاومت مختلف اړخونه په عربی کې لیکلی په هغه کې د حقایق ټول لیکل شوی دی همدارنګه کمونستانو په کلو کې په اطرافو کې په خارونو کې متدین خلک دیندار خلک کبه ګیره په مخ وه یا به مانځه ته پنځه وخت له یا به نور د دینی نخو یو علامه درلودله یا به تاریخ تاسو وچه د کورنۍ تاریخ به د دیندار خلکو تاریخ وو دا به راونیول او په زندانونو کې به واچول و به وهل و به ډبول و به وژل په لکونو انسانان په زندانونو کې واچول او بیا په دې زندانونو کې به محاسبه او به محاکمه وژنې داسې وي چې په یو شپه کې به په سلګونو بندیان وويستل په پټو موټرو کې جیپانو کې او د پلچرخي او د بوتخاک خواته سیمې وې پلیګن په نامه باندې د پلیګن سیمه ته وې بوتلې ابا دا ډلې د خلک موټر او په شپه کې به الته د خاور لاندې کړه کند به مخکې نه وستلې وي ژوندۍ به ورواچول بیا به وشتل وشتل ځینې خلک به ژوندۍ پاتې شو دا سیم پېښ شوې دي چې دغه ژوندۍ خلک بیرته راوتلې دي په دې شپه کې چې خلک وشتلې دي ورغورځولې دي کندو ته به خاور چې په سیر وراړولې یو نیم کس داسې د شاغل لګیدل نه د خاور لاندې مالته ژوندۍ پاتې بیا راوتلې دی یو کس سره زما ملاقات شوی و ما ته خپل ټول دی راوتلې دی خاور نه دی راوتلو قصه راته وکول چې څنګه زبیا چې وسات مې وکتل چې خلک لاړ دي ماشينونو غره هر ختم شو اوازونه ختم شو وای چې متوجه شوم چې زه ژوندې یم مړ نه یم بیا مې ویزان لګ لګ خور او ګورم چې زخمی نه یم خاورې مې پورته کړې پورته کړې وښورېدم خاورو نه راووتم بیرون په دشته کې څوک نه و بیا روان شوم او بالاخره یو کلي ته ورسېدم بیا به بیا د هغه کلي خلکو زه یو خوا ته پټ کړم او رهنمایي کړم نو دغسې یو ژوندی شهید ما په خپله لیدلی چې د خاور نه راوتلی په دغه ډول باندې کمونستانو په ډېرې بېرحمۍ د ملت په زرګونو او په په په لسګونو زره انسانان په بیرحمانه ډول باندې ووژل چې هر چاته به طبیعت خراب شو څوک د اخواني په نامه څوک د ملا په نامه څوک د ارتجاع په نامه باندې څوک او په یو بل نامه باندې به محاکمه وژنه تاسو څو میاشتې مخکې ولیدل چې د امغه زمانه د استخباراتو یو مسؤل چې هالند ته تللی و الته پناهنده شوی و، ډېره موده وروسته یې، تقریباً پنځه دېرش کاله وروسته یې د پنځه زره وژل شوو بندیانو لیست راوویسته وی چې دا موږ وژلي وو په هغه وخت کې. دا یې نومونه، د هر چا نوم، د هر چا وظیفه، د هر چا هغه جرم او ګناه یې د دوی په نس باندې چې هغه ګناه بلل شوې وه. دا په لیستونو کې اوس هم په انټرنیټ کې شته دي. انټرنیټ خلاص کړئ، د پنځه زره بندیانو لیست راو راو راوګورئ دا دا اوس څه کال خلکو خپل فاتحه واخیستلې د خپل شهیدانو 15 کال وروسته ورته معلومات شو چې دا وژل شوی ځکه مړی ژوند دی ورکو کمونستانو ډیر جنایات وکول زندانونه یې ډکړل او بیا چې خلکو د دوی په خلاف باندې جهاد شروع ک مجاهدین راپورته شول د مجاهدینو ته بیا دوی د اشرار نوم ورک اشرار مجاهدینو ته وي اشرار وي اشرار د شریر جمع ده شریر خلک دي یعنی شر والا خلک شر غختون کې لکه دا اوس ورته دوی دهشتګر ورته وي یا ترهګر ورته وي یا شریر خلک ورته وي یا مفسد خلک ورته وي د امن دښمنان ورته وي هغه به اشرار ورته ویلي او دا به رسمي نوم شو د مجاهدینو لپاره د دولت په مطبوعاتو کې په میډیا کې په دې کې به پم دې نامه باندې د دون اشرار وژل شو دون اشرار ونیول شو دون اشرار داس شو دون اشرار داس شو چې کله مقاومت او جهاد د دوی په مقابل کې فراگیر شو ټول هیواد کې خپور شو دوی بیا بیرحمه بیرحمه کلی بمبار کړل روسان بیا راغلل دوی او روسانو په شریکه باندې په دې وطن باندې داسې بمباري وکولې چې په یو ځای کې به چې مجاهدینو چیرته په دې کلی وکلی څنګه سره دی وکلی نږدې ځای کې په دوی باندې ډزې کړې وي به کومې پوستې باندې ډزې کړې وي اما تیارې به پسې راوالو زولې دا کله به یې داسې بمبار که یا به قوه وروستله د دې کلی خلک به په داسې طریقه باندې ووژل چې نه به ښځه پرې خوده نه به ځوان پرې خوده نه به زلمی پرې خوده نه به نه به بوډا پرې خوده نه به رنځور پرې خوده نه به روغ پرې چې هر څوک به مخې ته ورتلل دا به دا به وژل زمون کلی ترانه نه وتل چې لدی خورانه نو تل ترسو د کلی ابل سرته وتل نو بیا یې دوه پنځوس کسان کلیوال وژلي وو زموږ په کلي کې او دا ټوله عملیه تر نیم ساعت نه په کم وخت کې شوې وه ما ته یو مجاهد قومندان قصه کوله وایي زه په دغه فلاني غره کې ومه قوه وی راغله منګه وی خو سره جنگ وکاو بیا غوته نور روسان را ورسېدل من غره ته پورته شو غره ته دوی چې را بسراغ من جنگ ور سره وکړ ماتي وخوړل بیرته ښکته شول کلی ته څه کسان هم پکې مړ شوي وو په روسانو کې نو بیا په دې کلي کې ډزې او بد حال شروع کړل لوګي موګي پورته شول وی دا ورځ موږ په غره کې تیر کړه دوی د شپې بیرته ووتل سهار چې لغره نه موږ را کوز شو څه کسان زخمیان شوي وو وختنم چې یو کټ مټ یو شی ځان سره ویسو او د زخمیان پکې راکته کو وای کله چې راغلم د مجاهد قومندان په خپل ماته قصه کوله د بل چا د خله حکایت نه ده و چې کله چې راغلم په دې ټول کلی کې هیڅ څوک نه پیدا کیږي هیڅ ژوندی انسان شته نه وړوکی غوندې کلی و هیڅ ژوندی انسان نشته په یو ځای کې مې د غنمو په پټي کې د یو چا زګیروي واورېدل ګورم چې یو څوک زخمی پروت ده هغه ته مې ویل چې څه چل دی وایي خبر نه یم خو په کلي کې پوښتنه وکړه چې څه چل ده وایي کلي ته ورغلم په یو کور کې ګورم بل کور کې ګورم بل کور کې ګورم هر ځای لمبې او دودونه پورته کیږي انسانان څوک نشته چې زه پوښتنه ترې وکړم خلاصه دا چې یو ځای ته ورغلم چې د سوو غوښو د پخو غوښو بوی مې تر سپوږمو شو وې دې کور ته ورننه وتم چې کور ته ورننه وتم د دې کلی ماشومان مجاهدین خو ځوانان خو غره تر سره تللی وو څه کسان دوی ځان سره بولی وو د خزي او ماشومان په هغه وخت کې لویر نه یو کور ته راټولیدل ځکه روسانو به خلکو ته بیزتی ور اړوله د خلکو خويندو مندو خزو ته به بی عزتی ور اړوله نو بیا د دې په خاطر چې د مظلومانو بیچارهګان سره یو ځای راټول شوی او یو په بل باندې ډاډي هر چا په خپل خپل کور پرې خو ده را بغل د چا کور کې بچاله ډیر خلک ای یو بډای ما انې وای به کوم سپینګری بابا به دغه په شاوخوا به راټول شول وای د کور ته راغله مګور چې په دې کور کې دودونه شته او د سو غوخو په ځای بوی متر سپوموش وی چې کور ته دننه ورننوتلم ګورم چې په دې کور کې په اول منزل کې چې د کلی ماشومان او ښځې او د خلک راټول شوي دي دا ټول روسانو دلته وژلي دي د وژلو نه وروسته بیا دوی ته او د دوی د کوټې ته اور اچولی بیا دا چتونه چې د دې کوټو سوځېدلي دا پاس منزل هم پرې باندې راغورځېدلي دي او بیا د ټولو هر څه دلته د پکې داسې پاخه شوي دي دا غوښې نو بیا مجاهدین ځان سره راوستل چې دا لوټې به هم لږ لږ واړولې د انسان لاس به هم پیدا کړه د الله سم چې د سراونی او شهید د جسد راو بس الله سم پوښ شوی واډو کې به راوتل جسد بلاندې پاتې شو بیا بم چې وکړه پښتنه اخو دې خو لټون وکاو دیو چا بم په خپه پیدا کړه چې هغه بم راکښ کړ چې جسد راو بسو په خبه په خښوي و ټول جسم به خورین شوی و پکې به راوته اډو کې به راوته هغه به پاتش نو دې وستلو امکان نه و مجاهدین هم را سره کم و دا هغه قصه ده چې ماته هغه قومندان کړی چې په خپل د دې شهنه شاهد د شهنه شاهد او په خپل د ارسه لیدلې دي درې اویا کسان خزي او ماشومان او زنانه بډاګان د په دې څو کوټو کې دلته راټول شوی وو دا ټول وای ام دلته ځای په ځای اغش بل چاره وینو بیم دیوالونه په بندر او غرزول او ما هلته یو اجتماعي جنازه ورته وکول مغه قبر شو ما هغه کله لیدلې ده زه هغه کلي ته ورغلی یم ما د کرالې قبرونه ولیدل د ما دې ته سودا و چې زه د جنایاتو ځایونه ځایونه په خپل سترګو وګورم ترڅو یې په خپل سند باندې خلکو ته روایت کړی شم او هم چې هو دا ځایونه ما لیدلي دي نو کمونستانو دغه ډول جنایات وکړل کمونستانو کلی وران کړل، کورونه یې وران کړل، یو وارې به دوه زره، درې زره، پنځه زره کسان، روسان او کمونستان، د دوی پوځ، دا به راغلل په یو ولایت به ورسم شول او هلته به یې درې زره، څلور زره کسان ووژل. یوې ولسوالۍ ته، یوې ولسوالۍ ته به چې راننوتل، هلته به څلور زره کسان په یوه ورځ باندې ووژل څلور زره کسان په 1940 کال کې د لغمان د ولایت د کرغیو ولسوالۍ ته روسان او ورسره کمونستان ورغلل په یو ورځ یې د کرغیو په ولسوالۍ کې 3000 کسان ووژل 3000 جنازې 3000 مړي په یو ورځ پراته و د خخولې څوک نه و همداسې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې همداسې د افغانستان په مختلفو اطرافو کې په مختلفو ولسوالیو کې لوی لوی جنایت د کمونستانو تر سره کړ په دې نیت باندې چې کدا ولس د دوی خبره ومني او تسخير شي او د جهاد ختم شي او مقاومت نه لاس واخلي او دلته د دوی کمونیزم پکې عملی شي او د روسانو پخې او لاس ګرمو اوبو ته سمندر ته ورسیږي او هغه اجنډا عملی کې چې روسان یې غواړي دغه جنایاتو دونه زور واخیست چې نور خلکو تاب نه درلود نور چا نه شو زغملی خلکو خپل کورونه خپل تجارتونه خپل باغونه خپل فصلونه زراعتونه دا یې پرېښوده او مهاجر شول څوک پاکستان ته لاړل څوک ایران ته لاړل څوک نور مختلف هیوادونو ته لاړل د 50 میلیونو په شاوخوا کې یعنی 50 لکه انسانان یوازې پاکستان کې مهاجر شول همداسې شاوخوا ته په ایران کې په نور ملکونو کې د هجرت د سلسله شروع شوې وطنونه شاړ شاړ شول زراعت شاړ شو بندونه شاړ شول زمکه په بنجر باندې بدل شوې او بیا کمونستانو په دې خاطر باندې چې مجاهدین گشت و گذار و نشي کولای په لار ونه ګرځېدی شي په سرکونو ونه ګرځېدی شي په کلو کې پناه وانخیستل شي یا کلی د ورانې کنواړې د کنوالي د سنګرونو په حیث استعمال نه کی په میلیونونو بمونه وکړل په افغانستان کې چې تر اوسه پورې د بمونه په خلکو باندې الوزي دغه بمونه د افغانستان د خلکو د ډیرو خلکو د د لکونو خلکو ژوند واخیسته لاسونه پښې ته پرې کړې سترګې وړاندې کړې بدنونه یې نیمګړي شول ګوډو مات دا ټول د دې کمونستانو جنایات او د روسانو جنایات جهاد زور واخیست د دوی په مقابل کې بل اخره سرحدونه آزاد شو بیا ولسوالۍ آزاد شوې بیا ولایتونه یو په بل پسې سقوط وکاو څوار لس کاله وروسته د دوی نه افغانستان خلاص شو په ځای د دې چې د دوی د خلاصون نه وروسته مجاهدین یو اسلامي حکومت جوړ کړي د په اړه کې به ان شاء الله پر راتلونکي درس کې چې کله د جهادي تنظیمونو په اړه کې خبره کوو چې څنګه راغلل او څنګه لاړل د دوی باره کې خبر کوو به تفصيلات ترته وایو خو په ځای د دې چې دوی یو اسلامي حکومت جوړ کړي په خپل منځ کې په جنجالونو سره اخته شو او غ اسلامي حکومت او د جهاد په نتیجه کې یو صالح حکومت د منځ ترانغه او د کمونستانو سره د بیلابیلو ډلو سره مختلفو ډلو په بیلابیلو نمونو بهانو او قناعتونو دلیلونو ائتلافونه ورسره وکول کمونستان ځان سره ملګری کړ پخوانی فوج د پخوانی فوج جنرالان د پخوانی فوج ملیشي د پخوانی فوج افسران د پخوانی حکومت مامورین لوړپوړي چارواکي دا د ځان سره ملګری کړ یو د بل په مقابل کې وجنګیدل کله چې د کمونستانو سقوط حکومت سقوط کاوه افغانستان څلور سوه جنگي تیارې درلودلې ترانسپورتي او هلیکاپټر او جټ او استکشافي دا تیارې به چې ټول راټول نه څلور سوه روغې تیارې افغانستان درلودلې داسې ورځ راغله چې یوه تیاره هم پاتې نه شو په افغانستان کې دا د تنظیمونو په خپل منځو کې راوغورځولې ته د تیاری را غورځوه هغه دغه تیاری را غورځوه ته د په میدانوي حمله کوه هغه د تاپ میدانوي حمله ته دلته تیاره جګه کا شخصي تیاره هغه ته لارې کې کمینو ته ونیسي په راکټي وولي راوي غورځي یا یې په فني مشکلات پکې پیدا شول په غیر مسلکي ډول سره والوزول راوالوزول او بیا سره ماشینونه د تیارو خرڅ کړل د تیارو پرځې خرڅ کړي په زرګونو نه په میلیونونو ټنه اوسپنه او پرزې د میدانویګانو د قومندانانو چې دا اوس په پارلمان کې ناست دي د جنایتکارانو دا خرڅ کړي او وسایل به په داسې فني شکل باندې اره کړل چې هغه به نورو هیوادونو ته لاړ هغه به بیرته سره ولډینګ کړل بیرته به روغ وسلې روغ شیان تنه جوړ کړل دوی دا جنایت وکول د دې په باره کې بیا ورسته وایي ځکه خو الله د دې افتخار نه محروم کړ چې دوی په لاس د اسلامي حکومت قائم شي نن امغه خلک هغه د صلیبیانو تر بیرغ لاندې د کفارو په صف کې ولاړ دي او الله سزا په دنیا کې دا ورکړه چې د کفر په صف کې ودرول او اوس لګیا دي مسلمانانو په خلاف باندې جنگي کافر ماتي او خلاصي دوی ورپسې چغي وي مزي مونږ چاته پرې دی دا خو د دنیا عذاب شو د آخرت عذاب خو لا پاتې دی چې الله به څور سره کوي کمونستانو په ډیر ماهرانه شکل ځان بیرته په ځینې تنظیمونو کې منظم ک او ځینې لاړ غرب ته او اروپا ته لاړ امریکا ته لاړ الته یې د هغوی سره بیرته کار شروع کړ د غربیانو سره چون کمونیزم په خپل یو اروپאי نظریه او اروپאי فلسفه و مونته په غرب کې په هغه وخت سیکولریزم یا دیموکراسي یا کپټالیزم حاکم وو هغه چې کمونستان باندې غوي برالي شو کمونستان ورغلي دغه په کې ځان وګرځاو بیرته سره یو شول امغه خلک نن بیرته امریکانو د ځان سره راوصل دلته څوک د جنرال په نامه څوک د وزیر په نامه څوک د مشاور په نامه څوک د مؤسسې د انجو د مشر په نامه بیرته وسره وستلې دی په ولسمانه مسلط کړی دي نو کمونستانو ډیر جنایت وکول کمونستان مجرمین دي کمونستان د دې هر څه مسؤلین دي دا څونه جریانات چې پېښ شول دا څونه قتلونه وشول دا څونه ورانه وشو د افغانستان په کنوالو باندې بدل شو د 2 میلیونو انسانانو په شاوخوا کې ووجل شول په میلیونونو کونډې شوې په میلیونونو خلک یتیمان شول بې سرپرسته شول د دې ټولو شروع له کمونستانو نه شوې ده ځکه دا کمونستانو چې د روسانو په اشاره د روسانو په لمسون د روسانو لپاره افغانستان اشغالاوه ترڅو چې روسان له دې لارې سمندر ته ورسیږي د خلیج تیلو ته ورسیږي او د غرب په مقابل کې قوي جبهه جوړه کړي دی بدبختو کمونستانو دی جاهل او احمق کمونستانو په خپل ملت باندې هغه ناروا ژرند وګرځولې دی وینو سیلابونه یې وبهول کلی کورونه خارونه وران کړ نظام وران ک د خلکو د خلکو عقاید وران کړ اختلاط د خزو نورو تر منځ راوسته شرعي احکام بند اعلان کړل چا بګیره نشو پرې خودلای کلی لزوانانو نه خالی شو ځکه چې په کلی کې به ځوانان ولې په زور به بول عسکري جامې به ورغوستي او بیا به د مجاهدینو په خلاف جنګول نو مجبور یو چې ځوانان یا وتښتي له وطن نه یا لاړ شي جبهاتو ته مجاهدین شي او یا به یو برخه ورغله دوی په پوزونه کې بلته راګیر شو یا په خوخه یا په ناخوخه کلی به د ځوانانو نه خالی وو په کلو کې به چې ګرځېدي یا به سپینګیری په نظر درتله یا به خزي په نظر درتله ځوانان نه وو په کلو کې، د خلکو پټي، زراعتونه، باغونه شاړ پاتې شول، ځکه د خدمت یې څوک نه وه. دا ټول هغه جنایات دي چې کمونیستانو ترسره کړل. کمونیستانو چې کله سقوط وکاو، مجاهدین کامیاب شول، دوی په سیاسي لحاظ باندې او په حکومتي لحاظ باندې د زوال سره مخ شول خو په شخصي لحاظ او د افکارو په لحاظ باندې پاتې دي منګه په پخواني جهاد کې د دعوت جانب ته د تربیه جانب ته د فکر جانب ته د عقیده جانب ته ډیره توجه نه وکړي یوازې هم دز ډوز د کړی وو په ورهک او ترهک او وژنه ونیسه پوسته ونیسه خار ونیسه وسله ونیسه ډیپو ونیسه ډله ډیره کا چرسیان پوډریان لوچکان قسم قسم خلک په خپل صف کې د سره ملګری کا تر دې اندازې چې جبهاتو ته به کله خرچه ورکول کېدله نو د چرسو به علایده روپی ورکول کېدي دا د خوراک دا د سفریا دا د کرایه دا د موټر خرچه دا د وسلې دا د د نور مصارف او دا د چرسو پیسې ځکه په جبهه کې بدون چرسیانو چې هغه په خپل پیسو چرس اخیستای نه شو نو بیا به تنظیمونه ورته د چرسو پیسې علایده ورکولې دا صف ککړ شو، صف مردار شو، په صف کې قسم قسم بدنامه، بدطینته، بداخلاقه خلک راګډ شول او د جهاد ارمانونه تر سره نه شو، بالاخره کمونستانو په بل ډول باندې د موږ نه انتقام واخیست چې هم جهاد لاړ هم اسلامي حکومت رانغی هم نه د شهیدانو ارمانونه پوره شو نه د کونډو یتیمانو ارمانونه پوره شول او په سیاسي لحاظ باندې کمونستان لمنځه لاړل خو په فکری لحاظ په عقایدي لحاظ باندې من کمونستان مسلمان نه کړای شو ما تر اوسه پورې نه دی اوریدل چې یو کمونست دی اعلان کړی وي چې زه کافر وم او اوس مسلمان شوم یا دی یو چا یو کمونست دې ته اړ کړی یا په دعوت باندې قانع کړی چې هغه د خپل نظریاتو نه بیزاری اعلان کړي پرون یو ډول کافر وو د یو ډول کفارو سره ملګری وو نن بل ډول کافر دي د بل ډول کفارو سره ملګری دي پرونه روسان را وستل د وطن ور باندې وران ک نن امریکایان او اروپایان را وستل د وطن ور باندې وران ک نو کمونستان مجرمان دي کدا ارڅوک وي کله ما خپلوان وي کله تا خپلوان وي کني کوي کماما وي کاکا وي که هر څوک دي دوی ته باید موږ د مجرمینو په نظر وګورو دوی د الحاد پلویان دي او علاوه د دې نه چې دوی د الحاد پلویان دي دوی منافقان هم دي ځکه په ښکاره دوی ځان ته مسلمان هم وایي ځان ته جنتیان هم وایي وایي چې موږ جنتیان یو ټوکه رایا د شوه چې کله مجاهدین بیرته افغانستان ته راغله او د دوی د نظام نسکور شنو بیا د کمونستان او پخوانی کمونستان او د چزانونو ته مجاهدین ویلي دوی یې بیرته سره یو شول په اجرو کې په مودونو کې په مجالسو کې سره ټوکې به کولې مشترکه زندگی به تیروله ځکه خو یو ور به اخواته یو ور به دی خواته ماما به اخواته خو به دی خواته بیرته د کورنۍ په سلسله کې سره یو ځای شو خېخې او دوستۍ ورڅې وګدي ولا او برا عقیده نه و د الله په خاطر د دوستۍ او د دښمنۍ عقیده د منګه په تنظیمونو او د منګ په پخوانی جهادي بهیر کې په پوره پیمانه او په مطلوب شکل باندې نه و نو ځکه چې بیرته سره یو ځای شو بیا په یو مجلس کې څه پخوانی مجاهدین او پخوانی کمونستان ناست و هغه هغه مجاهد وي د کمونست ته ویل چې موږ بر حق وو تاسو نه ناروا ویو د موږ ډیر د موږ تللی خلک شهیدان دي هغه ویل چې کمونست ورته ویل وای چې نه تاسو ولاکه یو شهیدان شوی یاست تاسو ټول مردار شوی یاست او موږ حلال شهیدان شوی موږ حلال مړ شوی وای څنګه بیا وی هغه کمونست ورته ویل چې تاسو چې موږ وشتلو په منګه هر یو باندې الله اکبر ویلې ده او موږ چې تاسو وشتري ولاکم په تاسو الله اکبر ویلې تاسو ټول به الله اکبر وجلې است او موږ په الله اکبر باندې الله شوی نو بنا د موږ درجه در باندې لوړه ده او تاسو به الله اکبر وجلې است نو تر دې اندازې په ټوکو ټکالو او بیرته په یو اجتماعي ژوند کې سره شریک شو نو ځکه خو الله تعالی د اسلامي حکومت د نعمت نه د خلک محروم کړل د دې افتخار نه خلک محروم کړل الله دې نه کوي که منګه کې دغه سی وضعیت راغی او بیا د ایمان سره ټینګ پاتې نشو د عقیده سره ټینګ پاتې نشو د ولا او برا د الله په خاطر د دوستۍ او دښمنۍ عقیده را کې رانغله سبا به ګوري چې موږ به بیا د همدغو اربکیانو او خربکیانو ملیشو استخباراتو ملي اردو ملي پولیسو د دوی د مشرانو د مسؤلینو د دوی سره به بیرته ناست یو کاکا ماما به ورته وایو بیا به دوی همدغسې د موږ په دین پورې هم پسخند کوي په جهاد پورې هم پسخند کوي نه راځي چې عزم وکړو چې د دې خلکو سره به د اسلام په اساس حساب کوو د اسلام په اساس به تعامل ورسره کوو دعوت به ورکوو ورته که په دعوت باندې مسلمان نشول د خپل نظریاتو نه توبګار نشول د شبهات او اشتباهات او وسوسې به ورحل کوو په علم باندې کنه شو بیا به د کفر په نظر ورته ګورو د پردیو په نظر به ورته ګورو د کفارو د غلامانو په نظر به ورته ګورو د منافقانو په نظر به ورته ګورو حتی د مرتدانو په نظر به یو برخه خلکو ته ګورو چې د ارتداد حد ته رسیدلی وي دا څنګه چې ارڅ او په مخه راځي او په دې نظام کې یو څو ورځې کار کړی ولو کې ترافیک په حیث باندې د ماشین کار په حیث هر چاته کافر وای نه د کافر د لګ... د کفر د فتوا د لګولو د ټاپې د لګولو خبر علما او تفریق دی د دلیل په اساس باندې به هغه په دې باندې حکم او فیصله کوي خو موږ تاسو به دوی ته خپل دعوت ورکو او چې دعوت یې نه مانه را سره نو بیا به کم تر کم د دښمن په نظر ورته ګورو کم تر کم د څه شي په نظر به ورته ګور د دښمن په نظر به ورته ګور خو دوی به دوی سره به دښمنی کوو چې هغه پاتې خلک دي هغه اولادونه دي هغه په کورنۍ کې چې نوی خلک راځي هغه سره به مهرباني کوو هغه ته به غیږه خلاصو هغه ته به دعوت ورکو کتاب به پلاس کې ورکو سیډي به ورکو جهادي سیډي او فلم یو شی دا به ورته ورخیو عقاید به ور اصلاح کوو نظریات به اصلاح کوو ورته چې د راتلونکي نسل په پلرونو پسې لاړ نشي هغه بیرته اسلام ته راوګرځي هغه د وطن مصالحو ته راوګرځي هغه په جهاد باندې باور ولري عقیده باندې باور ولري په الله باور ولري جنت او دوزخ باندې باور ولري دا باور به څه شي په نتیجه کې راځي د کلاشینکوف د ټوپک په نتیجه کې ها د دعوت په نتیجه کې برازي د علم په نتیجه کې برازي د خبرې او د قناعت ورکولو په نتیجه کې برازي نو د کمونستانو او د کمونیزم د سیاسي او فکری بهیر په باره کې د جریان په باره کې نو تاسو دا خبره وکوله ان شاء الله راتلونکي راتلونکي درس به د دغه سیاسي او فکری جریاناتو په سلسله کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو په باره کې وي چې هغوی له کومه راغلل څه شوه ولې لاړل کوم هلته ودرېدل او د هغوی په باره کې څه ویل پکار دي څه کول پکار دي څه موخې خپلول پکار دي په دې باره کې به انشاءالله سبا خبره وکړو او په بل درس کې به بیا د دې غربګرایانو د غربیانو سره د راغلو خلکو د دوی په باره کې خبره وکړو او بل به بیا د طالبانو په باره کې طالبانو تحریک شته لکه مراغه څنګه راغی ولې راغی تر شای کوم اسباب او عامل موجود وو ولې په اسانۍ باندې خبر شو افغانستان ونیول شو ولې بیا ټوله دنیا ورته یو شو کافر او مسلمان او منافق او مجرم دا ټول په یو سترګه ورته وکتل ټول دښمنی سره اعلان کړه د دوی کمال څه شی وو د دوی نیمګړتیاوې څه شی وي او څنګه یې د جهاد بریالیتوب ته ورساو د الله په فضل او کرم باندې څنګه د چا سره جوړه ونه کوله څنګه د چا سره په نیمه خبره قناعت ونه کاوه چا سره په نیمه کې جوړ نه شو ور سره یا به پوره اسلامي یا به در سره جهاد کو دا څنګه چې نیم د ما نیم د تا دواړه به پکې ځای ګل کده افغاني تنظیمونو چې د امریکایانو سره وسم دغه څه وکړي چې بس نوم به مجاهد نور به دیموکراسي چلاوم نوم به د مجاهد را پورې نور په پارلمان کې د اکثریت د رای احترام کوم د دین احترام بنه کوم نوم به د مجاهد را پورې نور به کار د ملیشتوب کوم د پردیو په خدمت کې به یم کافرانو ته به لارې ورخیم چې مسلمانانو ته ځان ورورسې یو غوي وژني یو غوي مړکی